زموږ یو اورېدونکي محمد نسیم لیک رالېږلی او پوښتنه یې کړې وایي که یو سړی په روژه کښې د خپل بدن جراحي عملیات وکړي او د نشې پېچکارۍ هم ور ولګوي روژه یې ماته ده که نه او که ماته ده کفاره پښته او که یوازې قضا حضراتو تاسو دا د بدن اپریشن یاد کړی دی لیکن هغه ځای مو نه دی یاد کړی چې اپریشن د کوم ځای دی که شخصا په معده کې اپریشن یعنی هغه کلمو کې دي دلته نو هغه دوا چې دی ورشي پر دغه ټپو باندې دننه په معده کې په بطن کې په نس کې دا خود روژه ماتي روژه ته ماتي او کدا سړی مثلا د غل اپریشن کې یا د فج اپریشن کې یا الله سب شخص دی هغه اپریشن کې بیا دا پیشکاری د نشي ورولږي پروا نه په پیچکاري خو روژه نه ده ماته په هغه نشه باندې روژه نه ده ماته که ده دا روژه د شپې نیت کړې وه او بیا شی نه وخوړلی بیا دا پیچکاري ور ولګول بیا نو لاس و پښه ور اپریشن کوي تر ماښامه دی بې حسه دی اما ونسته یې شی تېر نه شو یا دماغ مغزو ته بذات دوا ونه رسېده دغه روژه ماته هم نه ده نو نه کفاره پر دې سړي شته او نه قضا د روژې پر دې سړي د دواړو خلاصې روژه سیه ده که شی تېر نه کړي والسلام